الصبر عن أنس سن رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء والصبر عند الصدمة الأولى وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله سخط او فله السخط رواه الترمذي والبيهقي انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی هغه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان عظم الجزاء بشک عظیم اجر مع عظم البلاء له عظیم مصیبت سره وي والصبر عند الصدمة الاولى او صبر په اوله په اوله صدمه کې وي او صبر کول په اوله صدمه کې وي یا د صدمې او د مصیبت په ابتدا کې وي وان الله او بشک الله رب العزت اذا احب کله چې محبت وکوي قوما د یو قوم سره ابتلاهم نو هغوی په فتنه کې اچوي هغوی په امتحان کې اچوي هغه ابتلا کوي فمن راضیه څوک چې راضي شول د الله رب العزت په دې امتحان او ابتلا باندې فله الرضا نو د الله د جانبه هم هغوی ته رضا ده ومن سخطه او څوک چې غصه شول په قهر شول ناراضه شول فله سخط نو د الله د جانب نه هم هغه انسان ته ناراضګي ده هغې ته غصه ده او هغې ته قهر دی ترمیزي او بیهقي دا روایت کړی ورونو دا د باب د صبر باب دی نبی علیه السلام فرمایي چې بشکه ان عظم الجزاء مع عظم مع عظم البلاء د زیات اجر د زیات ابتلا سره دی د زیات مصیبت سره دی انسان ته چې څومره په یو شي باندې تکلیف رسیږي هماغه مره ورته اجر او ثواب میلاویږي کیدای شي ورونه د دې حدیث مطابق په یو کار کې څو کسان شریک وي څو کسان هغه کار کوي څو کسان هغه کار کوي څو کسان ته هغه تکلیف او سختی رسیږي خو د اجر له نګانه ټول کسان په یوه درجه باندې نه مثلا د شپې پیره ډیر خلک کوي ټول مجاهدین کوي در چه نمبر ده په نمبر باندې ټول پیره کوي عملیاتو ته ټول مجاهدین ځي د مرکز کې لس پنځلس کسان یې ټولو ته الله تعالی کله یو نوبت ورکوي چې عملیاتو ته لاړ شي نوعیت د عملیاتو یو شي مسافه یې یو شي موسم یې یو شي هر څه برابر وي خو اجر و ثواب برابر نه وي اجر و ثواب ورونو په دریو شیانو باندې انسان ته میلاویږي دا د ذهن کې ځان سره ونیسئ یو اجر و ثواب د کموالی او زیاتوالی عمل به یو عمل وي خو یوه ته به ډېر اجر میلاویږي بل ته به کم اجر میلاویږي بل ته به د هغې نه هم کم میلاویږي بل ته به هیڅ نه میلاویږي دا د څه شي په اساس درې شیان دي اول اخلاص څومره چې اخلاص زیات وي هومره اجر و ثواب ورسره زیات وي دوهم اتباع د شریعت یو کار چې څومره په شریعت باندې برابر شوی وي د بدعتونو نه پکې ځان ساتل شوی وي، د سنتو پکې خیال ساتل شوی دومره اجر او ثواب زیات وي. درېیمه خبره ورونو چې څومره سختي تحمل شوي وي په هغه کار کې د سختۍ مطابق انسان ته اجر او ثواب دی. دا درې شیان. دا اوس ما مثال درته پیش کړو د پیرې یا د عملیاتو. په دې پیره کې ټول کسان جګیږي. په دې کې کېدای شي داسې کس هم وي چې غیر له دې چې ستړی شوی وي بل به هیڅ نه ورته میلاویږي. ابه کم کس وي ابه هغه کس وي چې د ابتدا نه چې جګېږي اخلاص به پکې موجود نه وي جګېږي به دې په خاطر باندې چې د مرکز اصول دا دي جګېږي به په دې په خاطر باندې چې امیر امر کړی دی مجبور یم څنګه وکوم کنی زړه په زړه کې به ځان سره دا وایي چې زړه خو مې نه دی داسې کس ته اجر ثواب نه میلاویږي ځکه هغه احتساب لله نه دی کړی د الله په خاطر باندې نیت یې نه دی کړی چې په دې د مسلمانانو پیره ده یا د جهاد دپاره تربیت دی ځان امخته کول دي یا الله ستا د رضا په خاطر باندې کوم بیا ورونو چې کله د الله په خاطر باندې ټول ملګري راپورته کیږي یو د دې په خاطر باندې نه کوي چې مجبوري ده بلکې د عبادت په نیت باندې دا کار کوي بیا هم پکې فرق دی فرق پکې څنګه دی فرق پکې دا دی چې یو کس کله چې جګیږي پیرې ته د پیرې د ټول هغه اصولو چې د امیر د طرف نه ورته امر شوی وي حکم شوی د امیر امر منل د شریعت اتباع ده یو کس په هغې باندې عمل کوي یو کس په هغې باندې عمل نه کوي په خپل اجتهاداتو باندې کار کوي د دې اجر او د هغه مجاهد اجر سره برابر نه دی کم چې په ټولو ضوابطو سره چې امیر د اوامرو مطابق هلته پیره کوي که امیر ورته ویلي چې کیلومتر لرې به د خپلې خیمې او د مرکز نه ځې راتاویږه به هماغسې وکوي یو کس دی راپورته کیږي په خپله بستره کې ناست دی خپل ټیم برابروي دا دواړه سره برابرېدای شي نه شي برابرېدای نیت کېدای شي د دواړو یو وي خو چون د حکم خلاف ورزي شوې ده ایو په حکم باندې پوره پوره کار کړی دی ایو صرف دومره کړی دی چې تر دروازې پورې تللی هغه د دې نه اجر زیات دی یو کس تر هغه ځایه پورې تللی کوم ځای چې دته مشخص شوی معین شوی دی دا یې بل فرق بله خبره ورونه کېدای شي یو مجاهد دی چې په نیت کې هم د اخلاص باندې راجګ شوی دی دومه خبره د اوامرو تابعداري هم کړې ده خو په دې کار باندې ده ته تکلیف کم رسېدلی دی یا الله رب العزت شجاع پیدا کړی دی ځایه یا په داسې وطنونو کې را لوی شوی دی چې د شپې ګرځېدل او تیاره او دا, دا خبرې ورته مطرح نه وي عادي دی ورسره جسم دماغ هر څه ورسره عادي دی خو یو بل مجاهد چې کله جیږیږي د یخ نه لړزیږي کله چې ونې ته ګوري اله ونه ورته بلا ښکاریږي د هر شر او پر سره ټول ویښته ویښته یې درېږي او په او په یخ ژمي کې خولې خولې دا دواړه په اجر کې نه دي برابر چا چې څومره تکلیف ولیدلو څومره وډار شو څومره یخني وشوه څومره تکلیف ورته ورسېدو په هغې اندازه باندې ورته اجر ثواب میلاویږي هذا القیاس په دې باندې قیاس کوي په دې لاره کې چې څومره سختۍ دي د سختۍ مطابق انسان ته اجر و ثواب میلامیږي په یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عایشه رضی الله تعالی عنها ته یا عایشه که یا عویشه اجرک قدر ناصبک اجر به تا ته ستا د تکلیف مطابق میلاویږي چې څومره تکلیف شوی په یو کار کې همدومره به درته اجر و ثواب میلاویږي فلهذا دوه فایدې د دین اخلو یو دا چې که په دې لاره کې څومره تکلیف موږ تاسو ته رسیږي په هغې باندې د الله رب العزت شکر ادا کړو چې الله ماته د خیر اراده کړې ده انسان د ځان سره داسې ونه وایي چې دا په ما باندې څه مصیبت دی دا وګوره ډارېږم دا څه مصیبت دی بوشکی ونه شم جګولی دا څه مصیبت دی لږ لاړ شم په بره نفس نفسم دا څه مصیبت دی مصیبت دا نه دی دا د الله رحمت دی په تا باندې الله تا ته زیات اجر در کول غواړي مصیبت به هلته یي چې د دې د ډار نه لاړ شي کور ته واپس وتښتې د سختیو نه واپس کور ته لاړ شي چې یاره دا د معنی نه کیږي دا خدمتونه مزدورۍ د معنی نه کیږي دا مصیبت دی دا مصیبت نه دی چې ته په دې لاره کې ثابت قدمه یې خو دغه تکلیف درته رسیږي یو ملګری دې ځي بوشکه په پنځو منټو کې رارسوي ته په نیم ساعت کې لاره ورسوي ورسره نفس نفس را روان یې ورسره دا د الله د طرف نه در باندې رحمت دی ځکه چې ان عظم البلاء مع عظم ال... مع ان عظم الجزاء مع عظم البلاء د اجر او ثواب مقدار په مقدار د تکلیف باندې دی دا یوه خبره دومه خبره ورونو د نورو ملګرو په نسبت باندې باید موږ د دې حدیث نه دا استفاده وکړو که یو کس یو ملګری په داسې یو ابتلا کې مبتلا یي الله رب العزت ابتلا کړی یا الله په خوف باندې ابتلا کړی یا الله په کمزورۍ باندې ابتلا کړی یا الله رب العزت په عدم د فهم باندې ابتلا کړی زر په خبره باندې سر نه خلاصیږي نو دا باید د استهزا وړ ونه ګرځي د ریشخند وړ ونه ګرځي باید په دې باندې استهزا ونه شي باید په دې باندې ریشخند ونه وهل شي باید دا هغه ته پیغور ور نه کړل شي بلکې دا د الله ولی دی الله رب العزت ده ته د خیر اراده کړې ده الله رب العزت به اجر الثواب زیاتول غواړي په دې باندې الله به ګناهونه معاف کول غواړي په دې طریقه باندې کیدای شي وروسته وروسته د دنه دا کمزورۍ لرې شي دومه خبره و صبر عند صدمه الاولى د صبر ورونو عند صدمه الاولى د اول صدمې سره ښه څپېړې مخته ورکړئ چزې پزې وکوي چغې ووهې خلکو سره مشکلات خلکو سره پېښ کړي چې دا ولې داسې وشول ولې داسې ونه شول ولې دې داسې وکول او په اخره کې چې هر څه مړی دې هم ښخ کړي مصیبتونه نه دې هم ځان راخلاص کړي بیا وروسته ووایه چې الله ته هم دې صبر وي پېښه شوه نو د الله طرف نه راته پېښه وه صبر دا نه دی صبر دا نه دی چا نه د چا نه وایي سپي ډوډۍ ته نه وړې وه چې ډېره منډې پسې کړې وه نه کې د اخرې وه چې خدای په زکات کې در ونیسه په دې باندې نه کېږي لن تنالو البر حتی تنفقو ما تحب مما تحبون زکات به په هغه وخت کې وه صدقه به په هغه وخت کې وه چې تا دا ګرمه ډوډۍ د تنور نه راویستلې وه بیا د یا سپي ته ورچولې وه یا د یو انسان ته ورکړې وای نو بیا به صدقه وه دا چې سپي تا نه وتښتوله او تا خپل ښه منډه دې هم ورپسې ووله که ستړی شو چې لاس ته درنغله بیا خدای ته یې په صدقه کې در ونیسه دا چې په انسان باندې مصیبت ښه راشي بلې هیڅ دی وسه نه کیږي په اوله کې ښه جنګ د مصیبتونه ورونه کله مصیبتونه راځي مثال په طور باندې څه وخت څه ورځې مخکې په موږ باندې مصیبت رانغی په ملګرو باندې بمباري وشوه یو طریقه دا کیږي چې په دې ټایم کې ودرېږو شهیدان په خپل ځای باندې پراته وي موږ د خپلو کې سره په جنګ شو چې دا ستا د لاسه دا ستا د لاسه تا به احتیاطي وکړه تا دا وکړه تا ولې خبر نه منې یو دا خبره ده او چې ښه کله مړ یې کړو بیا وروسته وایي چې زه د الله طرف نه مقرره ونه دا به څوک چې د ما د میړه نه بل د دې نه بهتر بهتر بهتر بدله ما ته الله راکړي بهتر عوض ما ته راکړي دا ناممکنه ده ځکه هره ښځه داسې فکر کوي چې د میړه غوندې کس په دنیا کې بل نشته خصوصا چې ترې راضي مدینې منورې ته چې کله هجرت وکولو نبی علیه السلام په خپل نکاح کې واخیستله د نبی علیه السلام نه بهتر څوک شته دي بهتر میړه پیدا کېدلی شي په امهات المؤمنین کې الله رب العزت حساب کا چې ته ورځ د قیامت پورې فرد فرد مسلمان په هغې باندې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد ته ورځ د قیامت میلیونونه خلک ورباندې درود وایي نو کله چې مصیبت انسان ته رسیږي صبر عند صدمه الاولى په صدمه الاولى انسان عصبي نشي په هغه ټیم کې کله موټر ټکر کوي الصبر عند صدمه الاولى چې څنګه مصیبت درته ورسېده په مغه وخت کې به الله رب العزت ته ازمایي چې تا صبر وکول او که دې ونه کولو که په دا ټیم باندې چا صبر وکړ اجر ثواب یې واخیستو که صبر یې دا ټیم ونه کولو وروسته بیا د صبر کلمې سره یادوي هغه ته بیا فایده نه لري اجر ثواب نه محرومه دی وان الله اذا حب قوما ابتلاهم الله رب العزت چې د کوم قوم سره محبت وکوي هغه په ابتلا کې اچوي ورونو دلته د قوم نه مراد وړوکی قوم هم کیدای شي یو جماعت هم کیدای شي یو ټلی هم یو خاندان هم کیدای شي حتی یو فرد هم کیدای شي کله کله کل ذکر شي د هغې نه مراد جز هم وي کله کله جز ذکر شي د هغې نه مراد کل هم وي نو د دې نه مراد په دنیا کې چې هر انسان هر فرد په ابتلا کې اچول کیږي په مرض کې یو مرض لري خوف لري بیماری لري یا یو کورنۍ کې یو مصیبت مرضونه ورته راځي قرضونه ورته راځي مصایب ورته راځي مالونه مالونه تلف کیږي دا ټول ابتلاعات دي یا په یو قوم من حیث کل یو قومي یو خطه یو دولت افغانستان دی یو ولایت یو ولسوالي مصیبتونه ورباندې راځي مشکلات ورباندې راځي نورونو په چا باندې چې مشکلات راشي دا خبره لږ په غور سره واروئ چې خلط سره ونه کوئ مصیبتونه په انسان باندې دوه قسمه مصیبتونه راځي یو مصیبتونه د الله په نیکو بندګانو باندې راځي او یو مصیبتونه په ګننګارو خلکو په فاسقو او فاجرو خلکو باندې راځي د دواړو باید فرق وکړو په دې حدیث کې موږ وایو چې په چا باندې ابتلا راشي نو هغه دې پوه شي چې الله ورسره محبت کوي داسې نه چې موږ د غلې کوو غله د ځان هم جوړ کړي قتلونه د کوو چې مصیبت راشي نو ووایو چې موږ د الله اولیا یو بهترین خلک موږ یو په یوه مدرسې ته یوه ورځ زه یوه ورځ یوې مدرسې ته لاړم یو قاري صاحب ډېر بدمغزه قاري صاحب و خلکو یې قصه راته وکړه ډېر بدمغزه دی یار په ورځ کې دوه درې جنګونه کوي نو زه چې چا اتاق کې وم په دې وخت کې همدا قاري صاحب ګریوان دوه ټوټې او وینې پرې راروانې او په بد حالت باندې ښه وهل یې خوړلي دي او په منډه باندې راغله داسې تشناب ته ننوته لاړو غسل مسل یې وکولو جامې مامې چې راووتو نو د رسم رواج مطابق سړی یو تسلي ورکوي چې موږ ځا قاری صاحب دا خو په ژوند کې راځي وی نه نه نه بیغمه اوس په صحابه او داسې مشکلات راغلي دي داسې مشکلات په صحابه راغلي په صحابه باندې مشکلات په بدمعشۍ راغلي دي ته خو بهر کوڅې ته وځې خلک سره بدمعشي کوي خلک دی وهي نو چې داسې نه چې سبب مصیبت را باندې راغلی په ځای د دې چې د خپل ګناه ته متوجه شو خوشحاله شو چې موږ د الله غټ واریان یو الله په د دومره خلکو باندې مصیبت نه راځي ګوره په موږ راغو د الله موږ ډېر خوښ یو نو دا فرق کول پکار دی چې مصیبت په چا راځي که مصیبت په یو داسې چا باندې راځي کلم چې مصیبت در باندې راځي که په خاندان کې دی راغی په خاندان والا دی کینی یو ورځ د یو ساعت لپاره د خپل ځان مراقبه او محاسبه وکوي که په فرد باندې راځي ځان سره د محاسبه وکوي پټ دی ورځ کینی سوچ دی وکوي چې په ما باندې ولې راځي دا د الله په لاره کې مثلا راوتلی هره ورځ مریضېږي د عملیات ورځ چې ته د مریضۍ په وجه باندې د پیرې وخت چې د پیرې نه محروم د مریضۍ په وجه یو بل د ځوان د ځان محاسبه وکوه چې کومه ګناه ور درکې نشته کیدای شي کومه ګناه وي د هغې ګناه سزا الله رب العزت درته درکوي که من حیث خاندانی خاندان والا د کینی چې څنګه مصیبتونه موټر زموږ ټکر کیږي دکان زموږ سوځیږي باغ زموږ سوځیږي دا ولې څه وجه ده کیدی نه خپله مراقبه دې وکړي کیدای شي زکات به نه ورکوي کیدای شي صدقه به نه ورکوي کیدای شي صله رحمي به نه کوي کیدای شي منځګزار ری به پکې کمه یي بېنمازه خلک به یې په کور کې دننه کیدای شي سودخواره به یې سود بخوري کیدای شي بل څه کفر د ګناه مرتکب شوي به نو د هغې نه د توبه وباسي او کس کله انسان د ځان محاسبه وکړي چې الحمدلله په ما کې ظاهره ګناه نشته جهاد زه کوم مونځ اودس زه کوم واجبات ما ادا کړي نوافل ما ادا کړي بیا دې پوه شي چې الله رب العزت ما سره مینه او محبت کوي الله رب العزت غواړي چې د دې ګناهونو په د دې سختیو په وجه باندې مصیبت په وجه باندې زما ګناهونه معاف کړي بیا چې ورونو کله په چا باندې دا مصیبت راشي دا خبره باندې خو پوه شوئ چې فرق به څنګه کوو چې دا د الله عذاب دی که د الله رحمت دی فرق به یې په څه باندې کیږي فرق به یې په دې کیږي چې په چا باندې راغلی دا کس څنګه کس دی ګناهګار او فاسق او فاجر په ګناهونو کې مشغول کس دی او که د الله نیک بنده دی که د الله نیک بنده یي نو بیا دا مصیبت څه شی دی د الله طرف نه رحمت دی د الله طرف نه او که چیرته د انسان ګناهګار په ګناهګار په ګناهونو کې مصروف کړي او د شریعت مخالفتونه کوي نو په هغې باندې مصیبت راځي دا مصیبت د هغه دپاره څه شی دی دا مصیبت د هغې دپاره عذاب دی الله رب العزت عذاب ورکوي تنبیه کوي یې پوهیي یې چې دین طرف ته رجوع واپس وکړي دا خبره مهمه ده درېیمه خبره ورونو دا مصیبت په دې حدیث نه ثابته شوه چې مصیبتونه الله رب العزت په نیکو خلکو باندې راولي چا سره چې محبت شي نو ولې راولي د دې مقصد څه دی مراد ته نه څه دی ورونو د مصیبتونو الله رب العزت مصائب او امتحانات چې په خپلو بندګانو باندې راولي درې مقاصد دي ته عظیم مقاصد درې مقصدونه دي تېنه د کم تفرعات چې د شیانو وایو وروڼو د دې به د ملګرو نه په آخر دغه کې بیا پوښتنه کیږي په آخر د انتها د کتابچې کې کم مسایل چې فرعي مسایل دي په حادثو کې دا مهم دي دا باید زده کړی ځکه که چا ته دې هم وویلې دا حدیث چې چا ته بیان کړو چې په چا باندې مصیبت راځي نو هغه د الله تبارک وتعالی غټ ولي نو بیا خو وایي چې د امریکایان خو غټ ولیان دي په دې دې خو یوه ورځ هم ښه ورځ نه ده لیدلې روزانه چې روان یې د خپلې پوستې نه راووځي بس په لړزېدا سي چې اوس به استشهادي راځي اوس به استشهادي خو دا هم لړزېږي چې دا به هم ګناهونه ټول معاف کېږي نو باید ځواب یې درته زده وي په دې باندې باید پوه شي چې خلک په مغالطه کې وانه چي په ځای د اصلاح فساد رانه والي او خلک بیا د دین تمسخر در باندې شروع نه کړي درې وجوهات دي چې الله رب العزت په هغې وجه باندې په خپلو بندګانو باندې ابتلا راولي د ټولو نه اولنۍ مسله چې الله رب العزت په انسان باندې ابتلا امتحان ځکه راولي چې الله رب العزت د انسان تربیت کول غواړي دا انسان د الله خلیفه دی پر ځمکه باندې رالیږلی انی جاعلک فی الارض خلیفه آدم علیه السلام چې څنګه پیدا کو الله رب العزت ورته خطاب دا ورکوي چې په ځمکه کې زما خلیفه یې ځمکې ته دلېږم چې زما نمایندګي وکوي د الله نماینده الله په خپل نماینده باندې څه کوي په خپل نماینده باندې د خپل احکام په تطبیقول غواړي په دې ځمکه باندې چې د الله په بندګانو باندې تطبیق کړي په دې ځمکه باندې تطبیق کړي نو وروڼو د الله نظام په قرآن کریم کې دی قرآن هغه شی دی چې په قرآن تعبیر دا کړی دی چې دا چې دا قرآن موږ عرض کړو په ټولو شیانو باندې فابینا نو ټولو انکار وکولو غرونو ته مو ویلې غرونو غرونو غونته سخت صلب او پاخه او درانه ثابت قدمه کائناتو هغې هم انکار وکولو چې دا قرآن دا د موږ د وسه نه کیږي دا موږ نشو جګولی معنا یې څه ده یعنې ثقل حقیقي خو پکې نشته دی چې سړی و چې ولا ډېر دروند دی زه نشم جګولی معنوي ثقل دی په دې کې قرآن بیا وایي چې دا انسان په خپلو ګه واخیستو چې دا زه اخلم دا ذمه زه تطبیقوم او د انسان ډیر ظلوم دی په ځان باندې ډیره غټ شي ته یوګه ورکړې ده نو د الله نظام تطبیقول ورونو دا ټوقې نه دي د الله نظام تطبیقول د آسان کار نه دی دا هر کس نشي کولی دا هر دعویدار نشي کولی د دې په خاطر باندې الله رب العزت په خپلو بندګانو په هغه نیکو بندګانو چې هغه د دې ذمه واخلي چې موږ به د دین دین قایموو موږ به شریعت قایموو د دې په خاطر باندې الله رب العزت په انسان باندې ابتلاعات راولي قسم قسم ابتلاات راولي د خاندان کې ابتلاات راولي تر څو پورې د خپل مور او پلار کوم مینه او محبت چې د حد نه زیات ورسره دی هغه په مصیبت کې وګوري چې یوه ورځ به د دې دین په خاطر باندې دا د مور او پلار نه هم جدا کیږي یوه ورځ به د دې دین په خاطر د ده په اولاد باندې سختی هم راځي چې بیا داسې نه چې د دین ورته دستبرداره شي چې د ما اولاد سم برابر دی او دا د مسؤون وي شریعت سره چرڅه کیږي کیږي دی اسلامي نظام که له منځه ځي او که نه ځي نو د دې په خاطر باندې مصیبتونه راځي په انسان باندې کله اولاد در نه جدا کیږي کله ته نه جدا کیږي کله په هغې باندې مریضي راځي کله څوک در نه وفات کیږي کله څه نقصان در درځي په تجارت کې د څه په خاطر باندې د دې په خاطر باندې چې الله نیک بندگان تیاروي خصوصا تاسو وګورئ د ټول نه زیات مصیبتونه په هغه خلکو باندې راځي کم خلک چې ذمه د شریعت اخیستې ده ډېر خلک دینداره خلک شته دي تاسو وګورئ په د نومونو اخیستلو ضرورت نشته ډېر داسې دینداره خلک دي ماشاءالله چې د شپې د تهجد په وخت باندې جګ شي تر بل ماسخوتنه پورې ټول په عبادت کې وي خو په خپل عمر کې هم چېرته مصیبت ورته نه رسي چا چېرته په څپېړه باندې هم نه دی وهلی د دنیا کم دولت ته ځې آزاد د ګیرې سره ځې د اسلامي لباس سره ځې د قرآن او د کتاب سره ځې هر ځای حتی اسرائیلو ته هم داخلېږه هېڅ مشکل نشته بل طرف ته وړه وړه ځوانان دي اتلس کلن او نولس کلن ځوانان دي چې صرف اندازه یو حکومت ته وشي چې یو ځوان ننوتلی دی منطقې ته خپل ټول نظام عسکري نظام فوج استخبارات یې پولیس یې د هغې اجهزه او ټکنالوژي ټول په حرکت کې راشي چې فکر کوئ چې یو کس داخل شوی دی داسې ده او که نه ده بالخصوص دا تکالیف په چا باندې راځي په هغه چا باندې راځي دا فرق څه دی یو طرف ته دا اتلس کلن ځوان دی په دې باندې دومره مصیبت چې د خپل ځای نه وښورېږي استخباراتو ته پته ولګېږي چې دا سړي حرکت وکولو ټولې مخې ته کمینونه نیسي یوه طرف ته له آګاه اوسېږئ بل طرف ته ډله ډله ځوانان لوی لوی علما د خپلې قبې او جوبې سره د خپلو ښکلو ښکلو اشکالو سره په ټوله دنیا کې ګرځي څوک هیڅ پروا نه کوي وجه څه ده وجه دا ده چې د اتلس کلن ځوان د شریعت د تطبیق هوډ کړی دی لوز یې کړی دی قسم یې خوړلی دی د قرآن رقص په د خپل اوږه باندې کړی چې دا به زه خپل منزل ته رسوم نو په دې وجه باندې د ټول نه زیات مصیبت په همدې باندې راځي چې چیرته یې هم ګیر کړي ځولانې دی تعذیبونو کې دی په وهلو کې دی په ټکولو کې دی په خاندان باندې د ده په وجه باندې مصیبت راځي مور او پلار یې د ده د وجې نه نیول کیږي ولی وجه دا ده چې ده د شریعت د اوچتولو ذمه اخستدله په ځان باندې نو چا چې دا ذمه په ځان باندې واخسته د ټول نه زیات مصیبت په دې خلکو راځي ولې راځي ځکه راځي چې د ذمه اخیستې ده دا په خپل اوږو باندې شریعت تطبیقول غواړي د قرآن ته خپل منزل رسول غواړي او څوک چې دا ذمه واخلي دا هر لګه او بوګه نشي کولی دا هر راحت طلب انسان نشي کولی دا هر د محبتونو او ښکلاو په میدانونو کې ځغلیدونکی سړی نشي کولی دا به یو داسې کس کوي چې هغه تورې شپې هم وګوري هغه شهادتونه هم وګوري هغه ډار او خوف او جیلونه دا هم وګوري دا هر څه وګوري دومره کلک شي ایمان یې جسم یې دومره کلک شي اعصاب یې دومره کلک شي چې وروسته د الله رب العزت وګوري چې بلکل دا سړی ته د ټولو مشکلاتو نه راوتلی دی لکه یو کس ته یو جایزه چې ورکول کېږي چې د دې غره سر ته چې څوک ورسېدل بس دا جایزه د هغې کار دی دا ذمه به هغه سړی اخلي دا منصب هغه سړي ته میلاویږي خو د دې ځنه تر هغه ځه پورې چې زه په ځمکه کې سیمې خاردار دي د هغې نه به تېرېږي په هغې کې به د جامې شکېږي په هغې کې به د بدن شکېږي مخې ته دی لوی سیند دی په دې سیند کې به لاهو کېږي کېدای شي غرق شي په دې کې مخې ته د غټې غټې ګټې دي ونې دي مخې ته د اور دی د دې اور نه به هم تېرېږي مخې ته داسې دښمنان دي چې ورځې په کوتکو د وهي په ډبرو د ولي دغه به هم برداشت کوي چې کله هغه ځای ته ورسېدلی معنا دا ده چې ته کلک عزم والا سړی ته رښتیا د منصب غواړې دغه ځای ته رسېدل غواړې د هدف غواړې ځکه هر شی دې قربان کړل وروسته الله رب العزت بیا دې داسې چپه اوږه باندې د شریعت ورېږدي ولې الله رب العزت داسې کوي ځکه چې ورونو د شریعت چې الله رب العزت د شریعت پیدا کوونکی دی د شریعت جوړونکی دی الله رب العزت ته پته ده الله رب العزت انسانان پیدا کړي الله رب العزت ته دا معلومه ده چې څوک هم د شریعت تطبیقوي هغه هیڅوک په دنیا کې نشي تحمل کولی هیڅوک یې نشي تحمل کولی کافر یې نشي تحمل کولی منافق یې نشي تحمل کولی فاسق مسلمان یې نشي تحمل کولی شیطان خو یې د سره نشي تحمل کولی نو دا چې کله د شریعت د مقام ته ورسیږي شریعت تطبیقول وغواړي نو دا ټوله دنیا به د مخالفه شي کله چې مخالفه شي نو که داسې سستانسوره انسان یي چې په د خپل عمر کې چیرته توره شپه په یوه ځنګل کې نه کړې او وروسته د هغې نه دشمنان تواغیت سترګې سره ورته برګې کی چې دا کار به نه کوې کنې غر د ځای دی دا چې بیا کله د غره تیارې ته ګوري نو بیرته د هغه خپل هغه نه تنازل وکوي چې دا د ما د وسه نه کېږي وایه څه د زړه غواړي دا ما تطبیقوه بلکل در سره تیار یم دا نه تطبیقوم ډیموکراسي تطبیقه بلکل دا تطبیقوم کوي او که نه کوي زموږ ستاسو د اسلامي تنظیمونو د اسلامي نظام غوښتونکو صرف افغانستان که نه په ډېره دنیا کې په ډیره دنیا کې دا کارونه وکول کونه کول تاسو وګورئ تطبیق عملی د دې وګورئ په تاریخ کې هغه اسلامي ډلې هغه اسلامي خلک هغه اسلامي اسلامي ټولنې چې د اسلام په خاطر باندې کار کوي خو لیکن په مسالمت آمیز ډول باندې چیرته هم الله رب العزت په تاریخ کې د هغې په لاس باندې شریعت نه دی قایم کړی او که چیرته د الله رب العزت په فضل و کرم سره د څه حکمت په بنیاد باندې هغه د منصب ته رسېدلی هم وي د رسېدلو سره سم چې څنګه کافر او دښمن ورته صرف سترګې خپلې برګې کړې دي د خپل ټولو اصولو نه بیا تنازل ورته کړی دی موږ په خپلو سترګو باندې په د اسلامي دولتونو کې وکتل چې د مسلمانان د اسلام ټیکداران ناره تکبیر زندهباد مردباد والا ورسېدل حکمونو ته ورسېدل اکثریتونه یې حاصل کړل وزارتونه یې حاصل کړل یو ذرې قدر ته یو فیصد شریعت هم تطبیق نه کو ځکه تطبیق نه کو بلکې په دې پاکستان کې موږ وکتل هغه ډلې چې جوړ شوی په ناره تکبیر زنده باد مرده باد باندې دي شهید چیرته نه دی ورکړی هجرت چیرته نه دی کړی مطلوب شوی چیرته نه دی نوم یې چیرته په لیست سیاه کې نه دی راغلی دا هیڅ یې نه دي کړي خو نرمو ګرمو طریقو باندې په بهترینو طریقو باندې په مسلمت آمیزه طریقو باندې چې دا د شریعت لاره نه ده د جمهوریت په نوم د ډیموکراسۍ په نوم باندې دا کارونه وکول کله چې شریعت ځای ته ورسېدل کله چې ورسېدل د ټولو نه اول زموږ په یاد کیږي په کومه ورځ باندې چې دا خلک کامیاب شول په پاکستان باندې په سبا ورځ باندې په اسلام آباد کې د مغرب د غربي ټولنې د غرب غربي دولتونو د اروپایي دولتونو او امریکایي دولتونو ټول سفیران یې راغوښتي وو په یو ځای کې ډوډۍ ورته کړې وه یو عصرانیه یې ورته جوړه کړې وه یو محفل یې ورته جوړ کړی و او هغې خلکو ته هغې خلکو ته خپل د اول نه ځان معرفي کو چې ګوره موږ هغه نه یو چې داسې فکر ونه کوئ چې موږ القاعده نه یو موږ طالبان نه یو موږ متشددین نه یو موږ د ملل متحد چې کوم قانون دی هغه قانون منو موږ د هغې هغه ته حقوق بشر چې ورته وایي هغې ته موږ په احترام باندې قایل یو چې د موږ نه ونه ډار شئ وجه څه ده کله چې دوی څنګه د انتخاباتو ګټل شروع شول اندازه ولګېده چې فلاني فلاني ایالت یا فلاني مناطقو کې دا مسلمانان برلاسي شول اتصالات ورسره شروع شول د دی د مشرانو سره چې همدا اوس هم هم وخت دی که هغسې کارونه کوئ نو نه به چوکۍ رانه وګورئ نه به دا رانه وګورئ سبا ته لاړل د د هر څه نه تنازل وکولو ملل متحد قانون چې د الف نه واخلې تر یا پر ټول کفر دی دا وایي منو ته څنګه دا منې په هغې هم کې په هغې قانون کې خو لیکلي دي چې ښځه او نر د ټولو شانو په ټول مجالونو کې په ټولو مجالونو کې برابره ده ستا په شریعت کې خو نه ده برابره ستا شریعت دا اجازه نه ورکوي چې یوه ښځه د قاضي شي یوه ښځه د امام شي یوه ښځه د رئیس جمهور شي د مسلمانانو مشري دی وکوي ته یې وایي چې زه دا ټول منم ملل متحد په قانون کې خو دا لیکلي دي چې د غله لاس غوڅول او قاتل وژل دا حرام دي دا ممنوع دي دا به نه کوئ ته ورته وایي چې دا زه منمه ملل متحد کې خدا لیکلي دي چې څوک هم د جهاد په نامه باندې د دین په نامه باندې توره راوباسي هغه به دښمن وي د هغې به سرونه قلم کوی او هغه په خلاف باندې جنګېږي ته ورته وایي چې زه دغه منم د اسلام د ټول هغه نه تنازل کول وجه یې څه ده وجه دا ده چې دا خلک په ناره تکبیر زندهباد مردباد هدا عبدالله اعظام رحمت الله علیه خبره په یو خطبه کې وایي وایي چې اصبحت کلمت کلمت الجهاد محاضرة منمقة اولها بيبسي واخرها کپسه د جهاد کلمې د جهاد نه اوس دا شی جوړ شوي دي پروګرامونه دي چې په اول سر کې چې څنګه کینې پیپسیانې در باندې تقسیم کړي یو عالم یو سړی د جهاد نه غږیږي او په اخره کې ماشاءالله ښه پلاو درته پوخ کړی یو پسې درته پکې ایښی بس دا جهاد شو جهاد کانفرنس په نوم باندې جهاد کانفرنس په نوم باندې ډېر پروګرامونه کیږي څوک چې د دغسې جهاد دي لارو نه ځي چې ابتدا یې په ببسي او انتها یې په کپسه او په پلو باندې کیږي هغه چې کله حکم ته ورسیږي ابتلا نه ده پرې راغلی نو بیا چې کافر صرف سترګې ورته برګې کړي بیا د خپل هر څه نه تنازل کوي فلهذا د دې په خاطر باندې الله رب العزت په خپلو نیکو بندګانو باندې څوک چې د قرآن شریعت تطبیقول غواړي په هغې باندې ابتلا راولي ځکه چې سبا دا ځي د شریعت شریعت یو مقام ته رسوي او هلته چې کله تطبیق وغواړي ټوله دنیا د هغې مخالف کیږي چې بیا څوک سترګې پرې راوباسي دا یې ورشي د هغې سترګې راوباسي چې ما طرف ته په کږه سترګه باندې ګوره ونه ګورې د بېغیرتۍ د بېغیرته هغه راته ونه کوې ګمان راته ونه کوې چې زه د شهیدانو په جثو باندې راغلی یم د خپلو شهیدانو په جثونو په تنو باندې په تنو باندې ستا پورې راغلی یم هغه خلک چې دا د اسلام منار او د شریعت منار په خپلو جمجمو باندې جوړوي هغه خلک دا کولی شي اوس ما ته ووایه هغه مجاهدین چې دغسې قربانۍ ورکوي چې په ورځ ورځ کې شل دېرش کسان شهیدان کیږي بهترین بهترین رفیقان د لسو کالو شلو کالو تربیه شوي ملګري یې په یو یو عملیات کې له بینه ځي په یو یو بمبارۍ کې له بینه ځي سبا ورځ الله رب العزت دوی ته حکم ورکوي انشاءالله ورکوي به هم کله چې دوی ته حکم لاس ته ورشي او کله دی شریعت تطبیقول وغواړي بیا وروسته یو بدماش د دنیا امریکا یا پاکستان یا ایران یا بل هغه سترګې ورباندې برګې کړي چې ویې نه کوې هغه د چی نه وډر کی سترګې به ورباندې راوباسي څه به وایي چې وبه دې ولم لس کاله دې ویشتلی یم دېرش کاله دې ویشتلی یم زه ستا په ویشتلو باندې پروا لرم درته وایي چې جیل ته به دې بوځم په زرګونو ځوانان خو د ما په جیل کې اوس هم پراته دي راغلي دي تللی دی راغلی دی په جیل مې ډارای درته وایي چې اقتصادي بندیز به در باندې ولګوم شل کاله دېرش کاله ما په ځنګلونو کې تېر کړي دي پاڼې مې خوړلي دي هلته خدای رزق راکړی دی د څه نه مې ډارایې هغه بیا تنازل کولی شي هرګز تنازل نشي کولی هغه به شریعت بیا داسې تطبیقوي چې د الف نه واخله تر یا پورې د هیچا پروا به نه لري لا یخاف فی الله لومة لائم ولې ځکه چې د سختیو سره به بلد دي شهیدان به ده ورکړي بندیخانې به ده تېرې کړي لوږې به ده تېرې کړي او هجرتونه به ده تیر کړي د مور پلار او اولادونه به دای لرې پاتې شوی د دې نه وروسته د مرګ او وهلو ټکولو نه وروسته بل څه تهدید نشته د انسان دپاره نو د ټولو نه الله رب العزت خپل نیک بندگان هغه بندگان تیرول غواړي کم بندگان چې شریعت تطبیقول غواړي دا به خامخا تیریږي دا د الله رب العزت سنت دی ناممکنه ده د الله په تاریخ د الله په سنتو کې دا خبره تېره شوې نه ده چې الله رب العزت بغیر د قربانۍ نه چاته د اسلامي نظام د جوړولو ذمه ورکړي نبی علیه السلام غونتې خیر البشر حبیب الله ته چې الله رب العزت دا نه ده ورکړی الله رب العزت کولی شي چې د کاف او نون په نتیجه د کاف او نون او د کون فیکون تر د لفظ ترمنځه الله رب العزت دته د ټوله حکمراني جوړه کړې مدینه دیارلس کاله میچنې ورباندې وګرځېدلې په مکه مکرمه کې په کوڅو کې د ده د وړاندې د ده ملګري کش کاږل شول په اورونو باندې کیښودل شول د مکې مکرمې نه هجرت ته مجبور کړل شول درې کاله په په د ابي طالب په شعب کې په یو په یوه وادي کې داسې محاصره کړل شول چې دوی په د خپلو نجدو اولادونو سره هم نه شول میلاوېدلی داسې اقتصادي بندیز یې ورباندې ولګولو چې صحابه کرام په آخره کې پاڼې خوړلې تیږه خوراک ته یې شروع کړې وه لوټې خلکو خوړلې خاورې خلکو خوړلې د هر څه نبی علیه السلام باندې ولې راتلل ځکه چې په مدینه منوره کې یو حکم راتلونکی و نظام راتلونکی و او د هغې نظام د تطبیق نه وروسته ټوله دنیا در سره مخالف کېدله کله چې مکې مکرم مدینې منورې ته لاړل حکم د جهاد رانازل شو او تطبیق د شریعت شروع شو مخې ته امپراتورۍ موجودې وې یوه د روم امپراتوري وه یوه د فرس امپراتوري وه د هغې په مقابل کې هم دغه صحابه کرام چې دیارلس کاله د میچنې نه میچن ورباندې تاو شوی وه دغه مدرسې نه دغه میچنې نه راوتلي خلک وو دغه اسیا نه راوتلي خلک وو د هغې نه وروسته فرس او روم په خپلو تورو او په خپل ټکنالوژۍ باندې دی تهدیدول د دی پروا نه وه چې د څه نه مې ډاره یې دا خو ما هر څه تیر کړي دي د دې نه سخته سختی په ما نه راځي کوم چې په ما باندې په مکه مکرمه کې راغلې ده چې په اور باندې به زه څملول کېدم همې برداشت کړي د ستا توره لس ورې زه برداشت کوم تحمل کوم یې فلهذا ورونه اول حکمت او سبب او وجه د خپلو نیکو بندګانو د ابتلا همدغه ده په دې وجه باندې الله رب العزت انسان خپل انسانان خپل ابتلا کوي نورونو دا نن چې موږ تاسو د ابتلاات ګورو په هغه خلکو باندې کم چې د الله شریعت سل په سلو کې تطبیقول غواړي داسې فکر ونه کوئ چې دا صرف په موږ باندې راځي دا طبیعي حالت دی دا د دې لارې طبیعي حالت دی موږ په بلکل په طبیعي په طبیعي سرک په طبیعي رفتار په طبیعي حالت کې موږ تاسو روان یو دا نوی حالت نه دی دا د الله سنت دی څوک هم چې دا غواړي دا به ورسره کیږي الله رب العزت غواړي چې زموږ ستاسو موږ تاسو هغه ورځې ته کومه ورځ چې موږ شریعت تطبیق هغې ورځې ته موږ تاسو برابر کړي دا یو خبره الله رب العزت موږ صافول غواړي زموږ صف صافول غواړي دا بل مقصد دی ورونو دویم مقصد د مسلمانانو صف پاکول له سستانسرو خلکو له منافقینو خلکو له جاه طلبو خلکو له مطلبي خلکو نه د صف پاکول دا د الله رب العزت مقصد دی د ابتلاعاتو نه چې په خپلو بندګانو کې راولي ورونو صبر په لغت عربي کې نښیځلو ته وایي نچوړ نښیدل موږ تاسو چې کله کله د کپړه ومینځو تیکه ومینځو د هغې نه بیا شی وباسو اوبه د هغې نه وباسو نو چې څومره هم زور یې هغومره هم هغه ته وسره کله چې د نی شکر نه د هغې جوس او عصیر ویستل غواړو څنګه یې کوو ماشین ته یې ورکوو تر څو پورې هغه یې تاو کړي سره تاو راتاو کړي او دا څومره اوبه چې دي عصیر دی دا ترې نه وباسي صحیح شو د صبر معنا هم دا ده چې الله رب العزت انسان داسې پاکوي داسې سره نچوړ کوي چې څومره شوائب نور ورسره دي جاه طلبي د دنیا محبت د چوکۍ محبت رکون الی الارض حب الدنیا د ټول مردارۍ دي د الله رب العزت د انسان داسې لرې کوي چې څوک پاتې شول آخري قطرم هم ترې نه لاړه نو صاف سوتره معدن بیا راووتو امتحان په لغت عربي کې اخیستل شوی د څه شي نه اخیستل شوی د زرګر د هغه عمل نه اخیستل شوی چې دا یې د زار د صافولو دپاره کوي زرګر چې کله معدن خورونه د سره زر چې تاسو ګورئ په دې ښکلا او په دې پړقېدا باندې په دې شکل خو نه دا خو په غرونو کې دي دا خو په خاورو کې دننه یي دا چې کله راوباسي د سره یې ته پېژنې نه چې دا چې دا طلا ده د هغې نه وروسته چې کله دا راوباسي اول یې کوتکې ورته نیولي یو ډاب ډاب وهه چې دا اوله ابتلا دا ده چې دا تېنه لرې شي دا یې ښه دی ښه ده منافقین ترې لرې شي دا دا چې ځان ته یې معدن په زارو پسې ځان تړلی چې زم زار یم اوس یې پته لګېږي چې ته زار یې او که نه یې چې دوه کوتکه وخوري لاړ شي ونړېږي په هغې نه وروسته یې بیا راواخلي ور ورته بل کړي دا چار په دې معدنیاتو کې هرې مادې ځان ته زار ویلي چې زم زارم زم اصیل یم اصیل زار یم زرګار یې راوړي چې اوس به دې پته لګي چې ته زار یې او که نه یې چې لږ حرارت وویني منډه ختم شي لوګی شي تېنه لرې شي زار چې اصیل یې هغه ځای په ځای باندې ولاړ وي ښه د زرګر چې زړه نور مطمئن شي چې نور د دې سره نور معدنیات نشته سره زر ترې نه راووځي دې عمل ته چې زرګر یې کوي دې ته امتحان وایي دا امتحان کوي امتحان کوي د د معدن امتحان کوي د څه په خاطر باندې د صفایۍ په خاطر باندې غواړي چې دا سره زر صفا راوباسي الله رب العزت ولله المثل الاعلی الله رب العزت په همدغه شکل باندې د مسلمانانو دعویدار خو ډیر زیات دي مخکې به خلکو چیغې وهلې هغه به یې ټینګې کړې وې ستونې به یې وشکېدل موږ په روس امریکا انقلاب راولو امریکا درغلې دې ځنه به دړکې ورته کولې د الله رب العزت ابتلا ده الله د امریکا په زړه کې واچول چې موږ درځو مه راځئ تاسو چې راغلل خلکو استقبال کړل چې راځئ موږ څنګ به څنګ بلد یو کاڼي په کاڼي باندې موږ بلد یو په افغانستان کې مسلمان او مجاهد موږ درښیو مخکې ډېرو خلکو دا ویلې مخکې د امارت اسلامي په وخت کې د هغې نه مخکې جهاد په وخت کې ډېرو خلکو د اسلامي نظام د قایمولو دعوې کولې د امریکا خلاف د جنګېدو دعوې کولې قسم قسم خلک راغلي وو قواره پرېږده او ځان مسلمان شکل جوړ کړه او د خپلو مطالبو او د خپلو مقصدونو حاصلول په خاطر راغلي وو الله رب العزت ابتلا کول غواړي د خپل بندګان خو چې کله الله رب العزت په ور د دښمنانو په ور باندې کېښودل د کروز او د پنجاودو په ور باندې کېښودل د هغې حرارت لاندې کېښودل ته ګوره چې معدنیات څنګه ترې نه لرې شول صاف معدن چې زهر دي وروسته د هغې نه پاتې شول او دا په ابتلاعاتو کې تاسو وګورئ چې په هر ځای کې هر تحریک چې د ابتلاعاتو په وخت کې ډیر کم خلک ولاړي خو چې کم خلک ډیر و چې په هغه سختو سختیو کې ولاړي پوه چې دغه صاف زر همدغه دي صاف خلک همدغه دي دښمن هم هغه پېژني دوست یې هم وپېژني نو دا دوم مقصد ورونو چې الله رب العزت صفوف د منافقینو نه د کمزور ایمان خلکو نه د جاه طلبو او د دنیا طلبو خلکو نه پاکول غواړي دریم ورونو دریم مقصد د ابتلاعاتو او مصیبتونو راوستلو دا دی چې الله رب العزت د انسان ګناهونه معاف کوي الله رب العزت د انسان ګناهونه معاف کوي د دې نه وروسته چې کوم حدیث دی هغه په دې باندې دلالت کوي په انسان باندې چې کله مصیبت راځي کله سختی راځي د هغې په وجه باندې الله رب العزت د هغې ګناه معاف کوي په انسان باندې چې کله خوف راځي هغه الله رب العزت هغې په ګناه معاف کی کوي د هغې په وجه نبی علیه السلام یو ورځ خزان وهلې ونه وښوروله او د هغې نه چې پاڼې ورژېدلې توی شوې نبی علیه السلام وویلې چې د الله په لاره کې د خوف په واسطه باندې د الله رب العزت د انسان ګناهونه داسې رژوي لکه خزان وهلې پاڼې چې راتوی شوې نو دا خوفونه دا چې انسان د شپې د ورځې په داسې منطقوي چې هره لحظه انسان د مزایل انتظار کوي چې اوس به راځي سفر چې کوي هره لحظه د دې انتظار کوي که موټر یې مخکې نه تېرېږي سړی وایي چې استخبارات دي که کس در سره څنګ ته کینی سړی استخبارات دي دا خوف الله رب العزت غواړي په دې سره ستا ګناهونه معاف کړي دا دریم دریم شو څلورم نمبر الله رب العزت غواړي چې په ابتلااتو باندې د انسان درجات بلند کړي چې څومره د انسان ګناه څومره انسان باندې ابتلا راځي څومره ورځې په ابتلا کې تیریږي همدغه اندازه باندې د انسان ابتلا د انسان درجات په آخرت کې بلندیږي ورونو ډیر داسې مصیبتونه یي د اوسني مصیبتونه تاسو وګورئ که هغه د استخباراتي نظام مصیبتونه دي خوف و ډار دی په مسلمانانو که هغه د طیارو د هلیکوپترو د ډرون مسله ده شپه او ورځ خوف دې کې شک نشته چې دا ابتلا ده او عظیمه ابتلا ده او سخت نه مجاهدین مسلمانان سخت نه پتنګ دي خو په حقیقت کې د الله د حکمت مطابق دا د مسلمانانو دپاره او په دې کې خیري دا چې درې درې ساعته څلور څلور ساعته یا د شپې د ابتدا نه واخلې تر انتها پورې ستا په سر باندې بونګ بونګ اور ساعت چې د سترګې لوڅېږي کلمه شهادت یو ځل درستوې چې اوس به راځي اوس به راځي نو والله باذن الله ان شاء الله چې د داسې بندګانو چې په داسې ځایونو کې وخت تېروي د هغې په بدن باندې ان شاء الله یوه ګناه هم نه پاتې کېږي ځکه هر سړی پوهېږي چې څومره سړی ډارېږي څومره سړی ډارېږي چې کله یې د اواز په سر باندې په دماغونو کې ګرځي او په همدغه ډار کې انسان ویده کېږي په همدغه ډار کې راوښېږي دا ګناهونه د انسان پاکوي او په آخرت کې به انشاءالله په دې باندې درجات بلندېږي الله رب العزت موږ تاسو ته په ابتلاعاتو کې صبر